او خبر ورکړي چې الله ډیر غټ عالم دی او لوی طاقت لري او ډیر مهربان دی او ډیر حکمت دی دا یو د دې ادله توحید او بیا وی دې کې څنګه شو چې ټول مباحث په قران کې نقل دي عقلي او نقلي او ټول مطالب حکمي معرفت الله په مقصد ده ټول مقصد معرفت الله مقصد د الله تعالی دا دی چې ذات په جنې صفات په جنې افعال په جنې بس دا مقصد د ټول معرفت الله توحید تراټ شو نو الله سپردون کې د حق خلق سپردل کوي او حب دانی کوي غنم جوار وربشي شولې ورته څومره دانی معنی دی هغه ته وي حب اوس وایي پیغه تر وباسي ونوا اډو کې قاموس وي اډو کې د کجوري او نو د بل چا چې وینا غي ته بیا نوم اخلي د پلان کې جوړ پلان کې جوړ کې پلان کې او عام طور سره چې راځي نو ما نه کوي جوړ کې او يذكر ويؤنس يخرج الحي من الميت دی ویل دا د مخکې جملې تفسیر دی جمله مستانه بنا ما قبل هغه حب لوا څنګه مړ ژوندې د من راو باسي ژوندې د من راو باسي نو مړ څه ته ویل شي اگر چې یا ته په نظام کې رشي په پیسې پای سپای په بل خو اصل خدا چې دا لري مفسر دي مړي او باسي نقطي وغيرها نو حیر ژوند دي لکه حیوانات شو ذالکم الله دغه لوی طاقت والا غد دلیل والا الله دی فانا تؤفكون کم خاطا سوا پس کیږي القادر العظيم الشان الساق البرهان هو الذات الواجب الوجود المستحق للعبادة وحده الله ترجمه سره ها هستی دا چې همیشه شته دی په خپل شته دی حقدار دی عبادت دی تاسو کوم خو پس کې دی چې دی عبادت الله فارق الاسباح نو فارق الاسباح سپدون کې د سبا دی دا سبا خو سپری الله اعتراض وکا سبا خورنا ټول درناس پوری کتیارس پوری دو جواب کو چاوی پر عبارت کی حضرت مدر طالق ظلمت الاسباح او چاوی دو سبا گاندی دل کدریوی یو توی سبا کاذب رنا روان شي د مشرق له سیده پورې دې منځ پورې بیا تیارش نو هغه سبا چې و نو هغه الله اوس پړو هغه بل سبا راغی داسې نو فالق الاسباح اچھا فالق ظلمت الاسباح امور پکې اوس علم حیات شروع کړ بدرې پانی په علم حیات لګولې کنه نو چې حیات ته ویلې دی دا وای اوس پردون کې دا سوال او داغې نه پس لامبو غوندي سبق لامبو ته وي بیا هغه نه پس نن سبا خو نور حرکت نه کوي مخکې ما وي پوخا پوخا به زمکه حرکت نه کوي اسمان حرکت کوي یا اسمان یا نور زمانه تیر شو وي دواړه حرکت کوي اوس پکې دا ده نور متحرک دی سپوږمۍ پوخا یې چې دا زمکه متحرکه ده او دی حرکت کوي بیا یې وی چې نه اسمان نور متحرک نه دی داز داس په مې دا زمکه متحرک اوس وی دواړه متحرک دي نو بیا شان او شاه کشمیری پس ته ګرځای کې په سورې یاسین باندې بحث کوي چې بعض خبره په مشاهده کې وی دغه تم نفس الامر ویل شي لکه قران یو ځای وی سکندر یا ذوالقرنین خبرې کوي نور پنا کېده پس کې تغربو فی عین حمیئه په دریاب کې غرق کېده پنا کېده نه په دریاب کې ورکه ولا پاسه په مشاهده کې راځي رسی نو زکه او دا وضاحتونه قران مونږ کړو چې دا فلسفه خلکو ته وی په وخت کې خلکو قران غلط وایي هغه روان دي او ته زمکه متحرکه لا عثمان نر متحرک نه نه خلکو ته وی قران هغه مشاهدي مطابق خبر وکړي والشمس والقمر قسمان چې ولیدون کې او دا ګرځول د دې دا اندازه ده د زورور الله القاهر الذي لا تعاصى شيء هیڅ څوک نه فرمانی شي کولای العلیم واقف دې په ټول حالات باندې چې دې کې صف فائدې دي په دې ذالک تفصیل المصالح المعاشیه والمعادیه الله غلا ته ذکر استاد لپاره النجوم استوري يتحتمي به يا تاسو په لار حاصل کړئ ابن کثیر چې دا قطابنا او پستورو کې درې پیدا دي ستورو کې درې پیدا دغه روایت هم نشته دي چې نبی اکرم اسلام ویو د بدر په ورځ باندې بدر پر روان دی بیګا باران وشو څوک مشرکان او څوک مؤمنان دي بیګا باران شوی دی چاوی چې دا الله وکړو مشرک مؤمن شو اسوک استور وکړو مترنا بنو ان کذا و بنو ان کذا نو دا مشرک شو 107 107 صفحه بخاری کې چې ګوري نو دا حدیث پکې نو ځکه بدل نه یا حدیبیه کې شوی دی او دام پکې راځي احادیث ابن ابي شيبه ابو داود مري ابن عباس څوک یې علم دین حاصل کی یو د سحر یو حصہ حاصل کړه څومره زیاتې دومره سحر زیاتې بل حدیث پیش کی ابن عباس ته ما ته یو اسمو ته وصیت وکړه ویل وصیت کوم چې ځان ساده ابن جمعه دا سره بل کهانت بل د عارف ابن پیغام مسلمان کړي ما پستور قتل مکوا بل غیر تابورن او د عشینا مثال ده دی وای بل حدیث چې د ابجد او د دې نجوم دا څوک حاصله کړه دا الله تعالی صبر خنشتي دا اوس په نقل کوي چې دا سب تو زرائر یو یا ترتام یاد دی چې پیغمبر حضرت عمر فرمایي حضرت عباس ته چې باران به وشي کنه او پلان کې پلان کې د شکل شی د نفس علامات خودل نو علامه په شکل نو علماء لیکي کدې ستور په سره محدثان وای چې دا کار دی وکړو نو بیا شرک شو اک علامات غني نه بیا خیر دی لیکن پکار نه دي سره نسبت هغه ته وکړي وبعد هذا كله يقول وعلم لا ينفع والجهل به لا يضر وما شاء الله كان وما لم يشركه دا ټول نه پس دا یو دا علم دې چې پیدا نه کوي او جهل په نقصان نه کوي دا الله چې سبب کوي نو مطلب کو د علامات په شکل وایو خیر دی هغه د مؤثرات په شکل وایو نو شرک شو واځګین آیاتونه د فرض هغه قوم چې پوریږي د آیاتونو په معنا ګانو باندې عمل کوي دا په مقتضا یا سوچونه کوي والذي انشاكم الله ذات استفاده کړی من نفس واحده دی ادم نه دا یو نعمت ټول خلق دیونه پیدا دی فمستقر فلكم مستقر ولكم مستودع استاذ فار زید قرار دی استاذ فار زید امانت چا دې د قرار د پلار کې د پلار شاده ذکر عدل ته پیدا کیږي او دې بل کې خو امانت پاتې ده خزانه پاکي اچھا مستقر او مستودع مستقر رحم ته او مستودع اسلام ته ویل شي چا په نورم خبرې کړې قد اصل آیات آیاتنا د پیدائش د بنی آدم لقوم يفقهون د پاره دا کوم چې زیاته کوه لري الته يعلمون ویلې او دلته يفقهون ویلې چې کله زده کوي نو د لغت په کتابونو کې فقه الرجل معنی فهم الرجل پوه شو او فقه الرجل د بل نه په پوهه کې مخکې شو او فقه چې کورمشي معنا دا پوهه د یو ملکه او طاقت شو نو فقيه شو نو دلته فقط زیات علم کوي وې دا ځکه ویلې چې انسان د یو نفس نه پیدا کېدل او ولکه بیا غټې دل او دې کې ډېر زیات د الله د صنعت او تدبیر دخل ډېر زیات دی دلته زیاته کوه مستعمل کړ او ستوره په تاویل دا رڼا یو کله په دغه پورې تاجه دشتري ځکه التای علم دلته په هو الذي انزل من السماء ماء الله غزا ته چې لګي طرف الاسمان نو بو ته دې نعمت ته اوس څنګه راځي دا عین اسمان ندی دا احتمال دی د صحاب ندی دا احتمال دی او بیا ته وایي جبایي وغیرہ وایي چې دا بخارات خلق وی خېږي دا غلطي وایي بخارات کوم دي سړي دې راځي راځي وې دا ټیک ولا اخبار هغه بیا برخیزي یو ځای چورس انځخ شي دا غنه بیا واوري دا غنه بیا غلای او دې کې استراحت شي دا پکړ دا اوس موږ ته ګوان دي نبات کل شي غیاب هر قسم شي هغه چې مختلف شي مقدار کټوي د شاول کې وي کیفیت بدل وي چې خواص بدل وي فاخرج منه رؤوسا دارين خضرا شين خضر او اخضر شنو غاغاني دیدم دیدم وای کنه لیکن په عربی کې مفرد ځان لري تسنیه ځان لري جمع ځان لري خدا عربی ده او په دې کې دا تسنیه او جمع یو شان دي نو سیمان دوه ته هم وي دریو ته هم وي سلو ته هم وي شپږ ته هم وي قینون یو ته وي قینوان سنون مثل قرآن زموږ یو تن کې مشته دی خو دومره قدر موږ سره نشته دي موږ نه تیلو باسو نو څه خوراک او تا شام کې او اردن وغیرہ کې الته تیل استعمال ادارې نه ډیر خو او رومان خو انار دي مشتبهن نراجی کا یا زیتون ته رومان ته دا ذکر کو د بل قیاس زیتون خناج دي د بل سره مشابه دي او غیر متشابه بعض متشابه دی او بعض غیر متشابه یا رمان بعض متشابه دی بعض غیر متشابه او زرو ګوره را سمرهی نو د دې مذکور تا الى ثمر ذالک اذا اسمر کله چې میوه وکړي نو څنګه لاره غونې دانه وي او غټيږي غټيږي بیا خدشي وينعه او انظر الى ينعه اقري پوخوالتا ينعه پوخوالتا الى حال نفجه پوخوالتا څنګه غټ شي څنګه د پیدا شي څنګه په خوخ په خون پیدا شي او یا هغه مستر دی په دې پوښي دا ینع په خېدو ته ویل شي ینع الثمره اذا ادرکت ینع الثمره په خپل ته ګوره ان فی ذالکم لآیه بری مذکور کې نخې د قدرت تی غټ غټي د پاره دا قوم چې ایمان راوړي اوس پکې د شرک خبرې کو یغون دې کوي الله پاک کار ټول الله وکړو وجعل الله شرکا ګرځول خلق الله له شرکا د جن مراد څوک پیران اخلي شیطانان اسو په مراد اخلي پرشته د کوم د سترګو لپاره دي څوک کوئی ملائک دي اسو مراد شیاطین دي او دلته ابن عباس وایي د هغه باز انتقام وایي چې الله انسان دا ونام پیدا کړی او ابلیس د دندگان او ماران او رمان او شروع پیدا کړی دام پکې لشي نو ګرځوي خلقو الله ير شرکان نو شرکای مقبول ثانیش اول سو او لله مقبول ثانیش ګرځول دي خالص الله لا شرکان ګور الله شرکان دا قباحت دی کړي او رسول دي الجن بدل کا پیریا یا پرشتي وخلقهم حالت الله دا پیدا کړی دا شي چې پیدا کړی الله وخلقو دروغ یې کړی دا وی په الله پاک ابتالو وفترو بزان لري کړی شلوی د پاره د الله بن زامن او غیر الله ای مسیح هم الله بنات الله بغیر علم به د علم په حقیقت په حال باندې په غلط روان دي به سوچا به فکره سبحانه الله لرا تاکیدا وتعالى وجدت اما دهغینا یصفون دجی شراوی خلطفی بزان لکیگی لکه عادت تی نو الله پاک پر خدا نشته دي خزان نشته یا د فلسفیانو منطقیانو تکافو تماسل وی د اولاد او د والد او ولد کې تکافو تکافو معنا دا ولد چې وی خپل والد ته محتاج دی او تماسل د ډول حقیقت شریک دی نو الله اولاد پیدا کې نو دا واجب الوجود دی خامخشته دی نو بیا پکې تکافو نشته دي اکوي خامخا موجود دي نو الله ته محتاج نشو کوم محتاج دي نو واجب نشته تواصل نشته اکه محتاج نه دي نو تماثل خدا تکافو نشته دي بديع السماوات والارض مبدع دي ناشنا پیدا کون کې د اسمان او د زمکه دي او د ابداع ترجمه کوي بغیر آلتين ولا مادتين ولا زمان ولا مکان قاله الراغب ابداع دې ته چې ایجاد د شی وشي بے آله بے ماده بے زمانہ او بے مکان نو مکان ته محتاج نو زمان ته محتاج نو ماده ته محتاج نو آله ته محتاج دې ته ویل شي مبدع مبدا ته هم وایي اوس کته چې د اسمان او زمکه لپاره خو تاسو بیا وایي دا یو ماده قرآن کې براشي وهي دخان ماده خو موجود ده زګو زمکه د یو شو دلته مراد تنسل مراد تن عالم علوی او عالم سب پورت عالم او لاندې عالم د ټول لپاره ماده مدرشي کنه نو اولاد د هغه چا پیدا کول پکار چې هغه لپاره سوي هغه ابدان شي کولای نو آله ته محتاج وي ماده ته محتاج وي زمان ته محتاج وي مکان ته محتاج وي الله مبدع دی ایجاد کې بلا آله بلا ماده بلا مبدع بلا زمان بلا مکان نو اولاد ته حاجت ته نو ان يكون له ولد څنګه الله ولد پیدا شي ولم تكن له صاحب مرګري هم نشتري اولاد چې آیتن خو مرګري غواړي کنه بل وخلق كل شيء الله هر څه پیدا کړی خالق د هر څه دی دا ټول د الله دی او الله په هر څه باندې واقف دی علیم انتهائی علم مبارغ فی العلم ازرم و ابدا نو بحث پکې بیا روان کړه بیا پکې زمونږه اهل سنت جماعت سوی الله د هر څه خالق دی او انسان ته خالق نه وایو کاسب معتزله حضرات چورتوي وې دو قسمه درې شي دي کنه یو دي اجسام جواهر ونی بوټي انسانان کانی بوټي د سوې اجسام اسم بوټي نه کنه موږ ته بوټي وته وایي بدن وته وایي جوهر دی چا کې درې بوه د دې درې لري والی وګت تن جوهر دغه جوهر شو دغه شي جسم شو او جوهر یو شی چې په خپل منشتي او مکان ته محتاج نه وي او موضوع ته محتاج نه وي هغه ته سویل شي جوهر جوهر دا څه شی دی دا هی په جوه کې موجود لا کې موضوع موضوع یو محل دی چې حال ته محتاج نه نه جوهر نو الله نه جوهر دی نه جسم نه جسم نه جوهر دی نه عرض نه مصور دی نه سخري نه سسکینه او کېدل ویان دی کنه نو په دې کې دا ټول خبر شته هغه په کې دا عقاید مسلې پیش کړې الله پاک جسم نه لري دا یې نه پس بیا دوه قسم نور دي یو د انسان دی صفات غیر اختیاریه مرشو نا جوړ شو دا انسان چې غیر اختیاري دی خالق څوک دی الله یو د انسان افعال دي اختیاري کینا پورته شه موږ کا رجوع لسا اغلا وکړه دا کو وکړه یې څه وي افعال اختیاري هغه د افعال اختیاري او خالق څوک دی انسان لاول ته خالق نه ویلي لاول ته صانع ویلي نا منشئ ورته دی رسول الله یو شی دی خالق او خالق دا قران خلاف خلق كل شيء خالق كل شيء دلته خدا راځي تم دا خبره تاسو کوي نبی دا مستثنا کو زکا چې بیا دا ټول شنو بیا دا انسان په سم مکلف دی ها کار خو څه کړی دی دا مکلف وای دا تقاضا دی او پاکستاني جوړي خالق وجوړي امون ویلې مکلف دی په اعتبار د کسب باندې او دا کسب معنا مخکې ما تاسو ته شرقایت په حواله باندې د علامه تزانی خبره کومه کسب په آلات راځي او خلق بلا آلات راځي لکه اوس مخکې شاو الله څخه خبره تاسو ورته او کله کله وایو کسب چې راځي پای کې خالق ته حاجت وي او په کسب کې او خالق کې په خلق کې حاجت وي والتحقيق عزم مصمم کلکه اراده دقه تا کسب شي حزم مصمم دی او شي طرف تا دا کسب شو دا د انسان کار دی د مکلف دی پدی د معذب دی پدی د مصاب دی پدی د قاتل او غیره او غیره شم پدی ورته ما د مصاب او منګزار پدی بنیاد ما او مخکې ما وی چې بل مسلک هم شته ته سوې جبريه انسان هیڅ نه دی کړی نه کاسب دی او نه خاص شي نشته نو دا بیا الله کار دی نو نو موږ خالق نو خلق كل شيء خالق كل شيء عليها ما كسبت وعليها ما اكتسبت او دا کسب خبرې کو او کسب ترجمه دې ذکر چې بل اسباب والالات راځي نه ریته وي او الله پاک سواک ذالک من الله ربکم در الله دې مربي تاسو لا اله الا هو شهدار عباد سوا د الله نه خالق كل شيء الله رب دې یو خبر شو لا اله الا هو بل خالق نشته دي دا بل مستحق نشته دي او بل خالق كل شيء هر یو شي خالق دې د ما کان او د ما يكون ټول نو چې هر کله شو فاعبدوه بندگی د الله وکي چې خالق الله شو نو بندگی د الله شو لا یا ایها الناس عبدو ربکم الذی خلقکم خالق الله شو نو رب الله شو نو عبادت الله شو وهو علی کل شیء وکیل الله په هر سامان دې کار پوره کوونکی دی نو موږ اق خبرې به شروع کړې چې خالق افعال د عبادت څوک شو الله لا تدرک الابصار دمر وچته مرتبه را چې ابصار د خلق الله دې شي نشي معلومه الله له ابصار وهو الابصار الله د خلق نظرونه معلومي کو د خلق نظرونه الله نشي معلومه اوس بیا به معتزله او سره خبرې کو معتزله وایي د الله لیدل په دنیا کې ناممکن په قیامت کې ناممکن لیدل نکي ځکه چې لا تر ګوب سوال نه کوي یا بوای چې موسی علی السلام وی نو لن ترانی ورته یو لن تعبید د بار ده ټول مرمری دی نشي ته څنګه خبرې کوي انت بیا خبرې کو دلته ده لیکن هوای وجوه یومئذ نادره الى ربها ناظره فناظر سب سلسله والى حضرت معنا قتل یا لم ترانی کې تعبیر نشتی اګه تعبیر دې نه دنیا په لحاظ سره دی مدازه دلته مختلف جوابونه د کثیر کې ګورا روح المانی کې ګورا اغي وی دلته رویت ته او دای سالبه دا کلیه دا دایمه اوس منطق بیا شروع شو سالبه وته دا کار نه شي سالبه شو او ابصار د لسان د جمع شو استغراق شو نه اس څوک دې شي او ټول مر او دا لاري په دې لو نقيو کې مضبوط دي زموږ طرفنا ادراک رؤيت مطلقا نه وي رویت په طریقې دی حادي دا چې وینا چې ستا نظر پاره باندې محیط شي لیدل سر دی حادي نه عبد الله ابن عباس اخرج ابن جرير ولا ذهب الكثير من ائمه اللغه نو الله نشي لیدل په تور د احاطه باندې حصو کو چې ستا نظر د الله په هر سمانی محیط شي دانش کې نه دا سلب العموم دی علم السلب دی سلب العموم ټول نظرونه لولم کې اسلام داخل کا الاستقرار ټول نظرونه الله معلومه نه نه نه څه وسته کې ټول نظرونه الله معلومه ولا شي نه نه ټول شي یعنی بعضی معلومه نو باید څه د مسلمانانو کافرانو نه بل لام به استغراق نه لام د پاره د حدیثین دغه دی څو ته ویل شي حدیثین نظرونه نشي دي نظرونه نشي دي وسه شو لا جوزیا امو همالا نو څه مطلب شو بالی په قوت دې کې مهمله شو کنه مهمله مهمله څه سترګې الله دې نشي نه دې باز اکدا ټول سترګې هم په ټول زم بیا اوقات عام نشي ټول سترګې الله دې نشي په هر زمانہ کې په دنیا کې دې نشي په قیامت کې ویني دا مختلف تجربه دي زمونږه امونږ کو شرقایت ګورا ابن غسیل ګورا رومانی ورسره بداخ جوابونه کوي او دا بداخ وهو يدرك الابصار الله په دې کوي دا خو نقليات شو عقليات هغه وي چې څوک صحیح کنه څنګه یې ډېر لري بنای مې او او ډېر نږدې به هم نه مې دالهم او رنگ به هم لري مې داهم او رڼا غوځره هم مې دالهم او په دې پوښي نو دا چې سکینی نو اخو بیا جسم نو الله په جسم کې بوټي بشي زما ستا پښته مې دا تاسو ګل ګل ولې قیاس الغایب على شيء دا خو د عادت خبر دی عادت دا دی چې سره سکینی لری نینی ډیر نږدې هم نینی دستګو دا غال سره نینی لری هم نینی مونږ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت هم لیدو دوزخ هم لیدو ته یاد دي کنه دا راځي په مانځ کې ولار دی تاسو سکونه ګډ ور ساتي او تاسو خیر ته قبله ته ګورم تاسو په مانځ کې تاسو نه په تور د خرق عادت مانی حضرت عمر په پاسه من مست خطلې دی او الف ساری روان دی دشمن روان دی او یا ساریا الجبل عبد الرحمن بن عوف ناسته چې دا عمر دی ونه شي کولای سوی ها خلک ساري ځکل الکه خبرې مکه وای چې راشي ساري ته وکړي ساري چې راځه تاسو کو وې د ماسپخین ټیمو او دشمن لا نشاته کېدو او عمر ته عمر څه چې دا आवाज راغی کنه ساري زه پولیس او مده کول څه د आवाज وشو نو غرته مې ډډه ولګوله دشمن نو دا په تور د کراماتو په تور د خفعاداتو باندې کې دي شي دا عادي مسائل دي چې اسباب ولاندې بلیدل کې دي شي نه تم د اسباب خبرې کې دا د عادت خبرې کې خبر نه یو توي عادي یو توي په تور د خطاب معنی مخ نه غلی یو شی ناممکن دی عادتا یو شی ناممکن دی عقلا کوم شی چې ناممکن یا عقلا او په نقل کې راغی تعویل وکړي او راغلی هم نه کې شي په ځای کې او چې کوم شی د عادت خلاف وي او نقل کې راغی نو تسلیم وکړي چې نقل خلاف وي او نقل فراغ لو نه دا عادت خلاف وي تسلیم وکړه اصل به تسلیم نه کوي چې کې دې شي من کې دې شي من کار نه کوي دلیل دا قران راغی حدیث راغی دوی معنا او چې عادت په دې چلے ته ممتنع ممکن نه وي هغه تعقیات به ویل شي لکه اجتماع او نقضان په وخت کې هم زیات شته هم نشته دي په خبره پوه دا تلاسي اکراغه نو هغه بیا خامخمه اول دي وما انا عليكم بحفيظ اے پیغمبر تو تو وینا وکا زه استاد نگهبان نه نگهبان استاد الله دې زه صرف خبر رسول وكذلك نصرف الآيات دقه شي لګا دا ناشنا غوندي اړو اړو چې موږ دې اړو اړو نخي د قدرت چې دلالت کوي په ناشنا او ترجمه باندې حقائق حقائق د خلق الدالة المعاني الرائقة الكاشفة عن حقائق الفائقة لا تخریفا ادنا منه دقه سرا او ناشنا ناشنا معنا غاني ناشنا حقائق خيو لحکامین سپایي پخې وليقول رستا دې د فرق خلک وي سبق دی وی د چانه زده کړی دي دا غلام د عاقبت ته انجام د خبردار دی د بل چانه زده کړو ته تلوي او چانه زده کړو دا چرته نبی قسم سره بشرتا په صفه مروه کې سکونی یا سکیناستو نه دا غل ذکر دي په سوا ورزان نبی دا درستا سبق دی ویلې او د قشان چل دی وکړو وینو بینه او دغه پار چې وضاحت کوم پر د قوم پوجي دا لام پکې د انجام شو دا تصریح کو چې تلزم الحجه چې پر خلکو باندې حجت لازم شي او دا په کوم راشي چې خلکو دې سبق وي د بل چا نه ذکر ولا تفید رضا دا غیر درته مسان من شرک سره ولو شاء الله ما اشركوا کدا الله اراده دی به شرک نو کړی خدا دا الله اراده نه شي شرک کوي بیا معتزله وای دا الله اراده د شرک نه شوی ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء الله عدم شرک ما اشركوا نو اراده کړی هغه وی کنه دا کوي نو دا څه وی هغه وی دلته ولو شاء الله اراده قصريه ادا خو اراده تفویضیه دی دا الله دو قسم ارادي دي هری په کې داسې وي یو اراده د الله را او تا ما مجبور کی دا کار وکړي نه وینه خلاف شي کېږي یو د الله اراده او تا په تفویض درکې چې دا کې کدا کې زما دوه تر اراده نو دا کې کنځلې مکوي هغه کسان ته چې دی بلی یدعونهم الذين يدعون ومشرکان ترګه او هم پکې آیت الذين تکا کنځلې مکوي هغه کسان ته چې دا مشرکان بلی یعنی بوتان او معبودان دي من دون الله سوا الله نه فيسب الله ان دي کنځلې وکي عدوان بيد ظلمنا الله ته بغیر علم دا هم پکې راو دلته وی علمانی والا وی ما شاهدنا بعض اوامر حضرت علی کمزوري کوي نو یې ولکي ابو بکر صدیق او عمر فاروق کمزوري وکړي دا که تعالی یې کړی دا یې باندې کړی د سیمه کوي اوس اعتراض کوي چې موږ ته وایو چې دا بوتان لرګي دي او کاني دي او پلان کې دي کنه نو څنګه راوي نو البته دوه مقصد دي مقصد یو تلاوت ته یو دایي خطا کول دي کدا غي مقصد څه کنځل نه مې کوا اکه تلاوت او خلق خبرولي مسله سه غزان لا واستدل بالآية طاعت اذا ادت ماسطي راجحة وجب تركها هغه تابعداري د الله چې سره ګناه ته روان کوي کنه نو واجب تر کو انما يدي للشر شر پوښي بعض وختونو کې لکه جمعه تلار اشاره مکو خیر ځکه چې زمانه پس په تقریر کې یا به تخله گمراه بیا وایي نو څه وخت داسې خبرې چې پاکي څه اخوالي خو نه مې کوو کنه مصلحت پکې دغه دی یو دا دلته یو چا اعتراض کوي چې جنگ سره کې کافر سره نو دا دی ممکنه مې کنزل د الهو مباح دي او قتال فرض دی تبلیغ فرض دی نو مباح پر خودل ځان نشي او فرض پر خودل ځان نشي کنزلی بو که اللہ تا عدوان دوئی دا ظلم حق نبواوڑی تاسو باندې خبرو کې چې خبره مو کړنه عرب به تاسو مملوک شي ودانت لكم العجم عجم بتابدار شي ابو جهل یو نو استاد پلار مزم قسمی لس خبرې بری مونږ وای لا اله الا الله واسم عزو ابو طالب بل وایا یا ابن اخي قوس تا په دې خپه کیږي ویتر بل نه ما کنه زما په دې خیلاس کیږي چې پاتې ودرې کنه د نشتمیانو مشرق سره نه دی د پیپلیانو مشرق سره نه دی د مسلمانې د څه باندې خپل مثبت په کلو وایي چې نوم معنا ځکه چې هغه خلک به دشمنان شي کم خلک د هغه سي مریدان وي ستا خبره ته ودنګ دي لاول خو روان شي یا روان نشي نو په ځل کې بیا خبره کیږي نو خپل مثبت پهلو وایا او با استادګان غونډې ګدريږي تقریر تدویر دیږي نو بیا ویږي د خپل استاد استاد مانه مې د بل استاد او بس سپایله پکې نه خو اسیاره پوښوي کنه نو دا قسم خبره یو زمانہ ما هم داسې خبرې کولې زمونږ بعض مشران وی چې مونږ به چې خېجو بسم الله الرحمن الرحیم مولانا مودودی داسې له ممای د خبرې مکوي د حاجت وخت راغې ځان یو جماعت تاسو ورې ځان له جماعت یې نو خبره نو څه حاجت دی زمون خلک ابتدا د بل شو کی اج کوي نو یوازې غته به نه کوي د پلان کې ته کوي کوي ما جواب تاسو خېری سوکو لکه شان ته سوچ کول غواړي سره چې خبره کوي نو مثبت پیلو پیژنې او سادهګان چې دین دسی زما یو طالب د بلوچستان په دې شرکت کې په جمعاتو کې تخلف لو تاسو مشرکان تاسو مشرکان نو خلک ولنه کوم څه شي نو دغه څه خبرې څنګه کوي تاسو نو دا خبرې مکوي مثبت پهلوګان بیانوي او منفي پهلوګان هم بیانوي د چا په مشرانو پسې نور پسې کېږي په رسول الله عدم دغه لري په دې ټول باندې پوښت واقسم بالله جل ایمانی قسم خوري فالله باندې قسم جاهدین بها لئن جاءتهم آیت قسم دې کړل ته یو آیت یو آیت مقترح او چې موږ مطالبه کوو لئن بها په دې ایمان راوړي مقصد دا نو پیغمبر خدا باندې تحکم کوي چې ځان دا شعر او باسه طلب د معجزې کې او دا چې کومې په دې اعتماد نه کوي قل انما الآيات عند الله ورتوا آتنا نه مستقل بل څوک کولای شي او نه شریک د الله سره کولای شي چې دا نشي نو زه بسو دا غزه دی تاسو بار بار زویم چې معجزات کرامات په چا قبضه دي د الله لکشن کې کتاب هم راوړو تاسو له خبر شي پرونه بل نیلو مکه نه تاسو ته دا غم خو دی وا قرطبي دا پکې ماته المسائل مع شرحات 241 صفحه راوړو دلتوائی معجزه د پیغمبرانو دي پیغمبر دعو کړی معجزه ښکار کړی او هغه معجزه داغه د وینا سره برابر وي اتا د اون خالق دلات مقرون بلا نبوته نزلات کوي انها د جانب الله اول دلاتها د موجود انها لما كان مما يعجز عن خلقه خلق دا نه کمزور دی لم تكن الا فعل لله تعالی دا نشو مگر دا الله فعل شي پوهیږي په خبره نو ما اوس مخکې بار وایي کسب باندې راځي د آلات او اسباب نه کې څه کسب د اسباب د بالاتر یو کې څه ویل شي هغه خلق وي خلق د الله کار دی معجزه الله کار قلا ورته وای د جمال غړي خوا کې لس کسان دی یو ندی لس بل ندی پاکه خخ عالمانم دی شارواو چې زوا په عالمو اصل د سوات او سیده په مردان کې او ډیره زمانه ته وفات شو نو هغه د دې معنی بحث کاو موږ په دې بحث چې اسقاط مروج شته او کنه مخالفین مشته موږ جګړه خو پدې نو چې لاړو نو بحث شروع شو هغه د کوڅه پورته شو وستاسو دغه صاحب نه دی وې دې کرامات نه مني ته کرامت وې کرامت نه مني نو ما ورته ویلي خو د ملي خبره پدې کې نه پدې کې بحث چې اختیاري شی دی غیر اختیاري زمونږ هغه مرګري ویل چې ارباب نصیب د مخالف طرف نه چې ثابت یې کوم چې اختیار نه مې ثابت یې کوم یعنی تاسو په خپل خپل مولا کتاب نه ویل ګاډي ورو بشو کی نو مې ترجمه یې ولوکه چې کلام څه کوي یو شو وکړ ما ته به نه کنه ته خو وکیل نه یو وکاله خو بل سره کوي زین الله مې سبق کله نه مې سبق کوي وای امر خارق للعاده اظهر مې څنګه ویلې نو یظهر نو مې څنګه ویلې یظهر الله نو مې څنګه دی یو ته خدای دی غر کان یظهره الله والنبي یظهره الله بای فال نه مې پایو سوک شو الله څخه بند شو سوچ خپل وکړه خالم وي او خبره بغړه وړه کوي او دا غلا خلک لکه بیا نستی نزل لك تخبل ان ملایات عند الله لدی په کې حدیث شو دي ته عربي کې خوارق وي خوارق معنی شلون کې د عادت او د اسباب نه بالا تر دي ته خوارق وي او اسماون چې بالا تر نه ته مسول کوي پیغمبر لا پیغمبر شین دی دا به راځي چې نه ته ارهاصات او بنیادات دی باندې پیغمبر کی ارهاص که خصه وي د شری مطابق وي هغه ته مون کرامات وایي کله پیغمبري دوران دي هغه ته معجزات وایي او که شرکای بیا کوتو یو عام سره دی مسلمان قدر دی اوس او دا غت الله نغی ته مؤمنات وای ایو غلط سره دی دا غنه وشو نو یې ته کرامات وایو او ته قضاء الحاجات وای څوک وای مسایره او د فرعون هم قصان نه قبول شوی دی او دا شیطانان قبول شوی دی دې ته خوارق العادات نه وایي ته قضاء الحاجات استدراج او بیا یو سړی دعوه د خدای کې لار کې دي شوی کوی دي شي اما کوم خبره کړو لکه دجال ځکه چې پیغمبر او د انسان په منځ کې فرق دی دی بس خدای شي دی محتاج دی کان یاکل الطعام دی بس خدای شي البته دعوه د پیغمبر یې کوي الله عادت دار چې دا خپل اسنه ښکارا ځکه چې دا بل انسان دی دا انسان دی بیا فرق نه اګه ښکارا کوي نو داغه د دعوی مطابق بنئ هغه ته بیا سوي اهانت مسلمه ته وینا وشوه ایو ستړي سیغه چې استګر د دعا او ته چې الله یې جوړ کړي دعا وکړي ابل رند شو دا خدا مطلب دی جوړ شي هغه ابل شو دو کوهی دي تاخد دعا او یا خوب شي دعا وکړه خوب پسې دې شي اهانت شي ان ولایت عند الله بخبل ځان پوهه بار بار په ذکر او بیا راوی په سره بل سره قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا مو کار نه مان حتا تبر الله من الذي مو اندې زمکه کې شنو پیدا کی او یا اسمان توخیل او یا سره پردا یو دای قل سبحان ربي دا پس کی اوس ما ویلې چې دا کرامات دي کوم لا ټول ته الله کار دی په انسان ته نشته دي الله کې کار کوي دغه ځان واسطه ان ولا تجد ودلته اعتراض راځي چې دا لا یمنون کې یمنو څه شي تاسو په کې راشي د ایمان نور د ایمان راوړي تاسو غواړئ چې هغه ایمان راوړي کنه څه شي د تاسو په کې ان علاجات یمنو خبره خو دې کې ده خبره خو دې کې ایمان راوړي چا دا لا پکې زیات دي دا لا زیات دي او دا لا په معنا د څه دی د دې ما ترجمه کو دا ما په معنا څه دی د لیمن دی دا په معنا د ما په معنا لا دی استفهام دی معنا تاسو څه خبر کې هیڅ نشته دی چې کله راشي بیا ایمان راوي سنشي تاسو په کې دغه معجزه مطلوبه دا کرامت مطلوبه دغه آیت مطلوبه کراشي هم ایمان راوي دا ولې دروي ونقلب افئدهم زړه به تاو کم کاږه به کم ولټه به کم مخکې په تر سلیمو سره اوس لاش او ابصارهم سترګې د دې هم کاږه کم وابر لکه څنګه ایمان وروړي په دې باندې پاول کې پیغمبر راغی نو پیغمبر یا په قران کې وخت منلو لکه آیاتون راغلي نو په وخت کې موسم او پرې به په سر کښو دي کې حیران یامه یتحیرو یترددو غمها غمها دستر وړاندې باندې دزړ وړاندې بشي متحیر متردد بشي او دی وی پلان کې درشي وحشرنا عليهم كل شيء راغون کوم په دې باندې هر څه شي دی وای ټول قبول المخامخ قبول یو ترجمه مقابله واحد مخامخ مخامخ حتى يواجهوا بل ترجمه قبيل زمواران زمواران هغه هم زموار او قبول معنی ډلې ډلې مخامخ جماعتونه زموار ما كان يؤمنون دې چې ایمان راوړي دا ټول وشي هم ایمان راوړي الا ان شاء الله مگر کله الله اراده وشي په یو حالت ته حالاتو کې مگر کله الله اراده وي نو حال د مشت خو دې حالت نه دی ایمان په یو حالت دی کې مگر په حالت د مشن استثناء شولا منقطع شولا لکه چې مستثنا په مستثنا کې داخل ده هغه د حالت ته او دغه حالت الله د مشت الله دی ایمان نه وروړي په یو حالت دی کې مګر په حالت تمشت الله کې اسلام قاطع سو کوئی نه وروړي په یو ټیم کې مګر په هغه وخت کې چې د الله رشي اسلام متصل شي نه وروړي په یو زمانه ازمنو کې مګر د الله اسلام متصل شي انا راوړي په یو حالت کې د حالاتونه د دې حالت مګر چې حالت تمشت الله نه دی شو لكن اکثر خلکو نه پوي پیریانو کې دي بنی آدمو کې اضافت صفت موصوف ته انس او شیاطین دي څه ویل شي او یا دغه تفسیر ته تعریف کو چې دا من الانس والجن دي اضافت بیان شو یوحي بعضهم الى بعض القا کوي وړاندې کوي بعض دي بعض نور ته زخرف القول خستشي ویناګانی زخرف المزوق بالكلام الباطل غلط خبروي خسته غندي وبولا ورکا لکه د سرو زرو شی نه دی سپین زر دی وسپنه ده د سرو بولور دی څه وایي زخرف مزوق کلام الزینه المزوقه ومن قیل ذهب زخرف خسته غوندي خبرې غورا د فاضي خبرې چې خلق غور کوي ولو شاء ربك ما فعلوا استغرب لا اله الا الله کار به نو کوي پرېدا او هغه ځان راغی او ولا جوړي غرور د خلکو د کول پر او ولا جوړي ولې تصخا الیه دا پاره اتبکا او دې پاره چې کاږي مایل شي دیتا زم دا قسم چې یقین ستې په آخرت باندې ولورزه چې خوخ کدا درو خبره ولقرب چې وکړي ما هم مختلفون هغه چې کون کې دي اقو کوي کم قبایح چې کوي نو دی به زخرف القول لیکن ته په زخرف باندې عمل کې نو ورته وای اپ غیر الله یتبی حکما زه قرآن ګورم قرآن په فیصله کوم ایا طرف کوم سوا د الله نه فیصله کوم دی زه خو د الله فیصله کوم قل لهم يا محمد أمي لا ذخب الشياطين أو هذا من الطريق المستقيم فاتبوا حكم غير الله يحكمني ذخ قرآن منهم زه طلب کوم سوا د الله حکم حکم خو منه ما او غیر الله نه منه اوس اعتراض بیا وکړه نو الله خبرې نه کوي ته الله حکم نو الله په فیصله کوي څنګه کوي وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا الله غلط دې کتاب دې په واضح نو چې کتاب واضح موجود دغه الله په اعتراض وکړه نو تاسو واړي اګوره تاسو ان پر خلق په پس ودین او الله په کتاب درکو واسه حق او باطل پکې دي حلال او حرام پکې دي والذین آتاهم کتاب یعلم دا کتاب کو ټیک نه کنه دا غلط دی هغه کسان چې ورګری تم کتاب هغه په دې پوهه دی یا منزل طرفستانه او بالحق د حق سره دی هغه خبر علمي فلا تکونن وی پیغمبر تا او ریموتا مکه دل شک کون کونا چه علم متحاصل شي بیا اوس وایا په قران کې کمه ده ښا په قران کې کمه څنګه ته سره کوم وتمت کلمه تو ربک پورا دا وینا درپستا صدقا پرشتیاو کې وعدن په انصاف او کلمه کلام ته ویل شي او تمام ویل شي لاغت کې انتها الى حد چې بل څه حاجت نه انتها الى حد لا يحتاج الى شيء خارج هیڅ شاته حاجت نشته بس دا پوره ده کنه نګته په دې کې غلطي خبرې دي چې قن د شکاو په لحاظ سره پوره دي واقعا سره باور دي ظلم پکې شه نه اعوذ بالله وعدلا د انصاف په لحاظ سره پوره دي رشتیاوی جمله خبریه وعده ټول د انصاف دی تابی وران شوه دی منسوخ شوه دی لام ودر کلمات هی نشتی ورانون شوه د کلمات د الله او دلته خو بدلیږي نه دا پکې چې کوم خلک ان شاء الله به وایم هغه داغه په جواب شو ایمان راځي دا نه شو علماء هغه جواب کوي نه بدلیږي چې د الله په علم کې څوک سعید دی نه بدلیږي د شهادت نه شقاوت ته او شقی نه بدلیږي ما ته خو بدلیږي حدیث راځي یو سره به سار مسلمانانی ما خام له کافری ما خام مسلمان سار کافری وان تو ته ګان خلک ستا خلاف دي سوق وان تو ته اکثر من تل ارضي کله تعبیرای کې د اکثر خلکو چې فزمه کړي یو ذل کن سبیل الله ته بد دین نه واړوي نو د دې خلکو باندې مني اکثر خلک په دنیا کې د غدین خو ګوته کېدل تقریبا خلک وایي چې 115 ارب خلک دي سره پاسه اسو په دې کې تقریبا یو ارب سره پاسه مسلمانۍ باقي ټول کافران دي چې کوم مسلمانان دي پاکي سوچو کچ خو بد پکې ګوري براینا مسلمانان دي سن تلاش او پنجاب تلاش او ګورځه مسلمان وایو پښتو ورو کې څومره پر دې خبر خو تم زمولا خو نه ما زمولا خو نه چې زمولا پر دې ما ته څه نه نشتی مسلمان نه دغه شن خلق پکې کمنې اکثره هغه څه په زما کې دي دا به خطا کې لکه بیا را پس تکراشی چې الکه تا خو تاسو وایې کنه نو مونږه چې اکثر وایي نو مونږه احناف وایي شواطی مالکان د اکثر علما په دې خبر باندې قایل دي بعد خلک سبوي کنه تا به خطا کوي چې نه کان صالحان باندې باسي دې ته وی مطابق الا ظن مگر د ظن ظن مخکې ما یو ویل اعتقاد راجحه غالب ګمان دا دی چې خبره هم دقه سره نو د ځان تابعداري په عقایدو کې نشي کېږي ښا دا مسله په شرقایت کې ګوره او شرط کتابون دی ویلي وی نو وایي علم اصول راواړه ونه په علم اصول کې وایي حدیثونه درې قسم دي متواتر دي ګن د ګنو ګنو ګنو روان دي اخر ته ورسېدل انتهای په حصہ لیدلم دا او ریدلم دا په خبر سکلم دا انتهای عشق داس ګن د ګن چې عالم قدیم دی ګن د ګن دغه نه دا انتها پیدا بیا عقل دغه مفید دی یقین وی دا یو خبر په ایمان دلم دی مشهور په اول زمانه کې یو یو دو دوه کسان ویل وی بیا اوس څنګه شنو سوې خبري مشهور خبري مشهور څه پیدا کوي علم الثمانیه اطمینان راشي او انکار د سوي گمراهي کفر دی قبر کې عذاب سوال او جواب وغیرہ دریم دی اخبار حاد اخبار حاد مفید د سوي د ځوان په اعتقادیاتو کې ځوان نه پکاري په اعتقادیاتو کې د سره دی یقین یا خبر مشروع کله حدیث تلاري حدیث څو قسم دي دوا حدیث څو قسم دي دوا یو دی متواتر یو دی احد واحد واحد دی اقسام دیو مستفیز پکې دا مشهور داغت قسم شو او داغینا ما سوا سپکی عزیز دی سپکی غریب دی سو غریب نسبی سو غریب مطلق سو ضعیف او صحیح ابیا پکې صحیح دی نو چې صحیح شي بلا قل عدل تام الزبط متصل السند غیر معلم ولا شاذ فهو صحیح وان خط زبطه فهو الحسن اته حسن په ګڼ طریقو نقل شو بیا او تصحیح دی هی ویل شي او که ها کمزور په یو سند کې صفات حافظه کې صاحب پالي خو په ګڼ طریقو بیا او تحسن دی هی په سلو باندې عمل کوا او فرق معلومی کې پس کې چې قلم مقابله راشي نو په اعتقادیاتو کې په اخبار احاد کار نه کی څه پوه شوي کنه دا دې خبر ده چې زه اوس ویل هم نشم کوي مهم خبره یو ځل مولانا مودي څخه خبره کړې و چې اخبار حال مفید نو مولانا زموږ دی عالم استاد محترم مولانا دا چې کوم دی احمد علي لاهوري هغه ویل چې اخبار حال کوم مودي څخه مفید د سن دی مودي څخه خبره ده چې تاسو او څه خبر نه په معاملاتو کې خبره واحد قبول دي او په اعتقادیاتو کې قبول نه دي یو خبره شو یا د ظن مراد مقابل د علم د یقین نو ظن کله مستعملی کې مان سمان دي مقابل علم نو جهل تم ظن ویل شي دا جاهلان جهل ته نه جن مرکب نه پويږي په خپل نه پويږي هم نه پويږي ان کس کې نه دانت ولا دانت کې نه دانت در جهل مرکب ابد الدهر ومانه دا پکې جهل په ویل شي دا نه په هله دي به علم او به دلایل خبرې کوي دا مې نشي دا څه نشي ویلې پلس بلا دلیل نه دی جوړ غلمه چې عام روز مش کې مطلقاً فلا متمسکا بفاظ قیاسی کم خلق شي یاس نه مني نه غوړ ځوان دې په ځون عمل کې نه اخبار حد په دسي که چا راشي چې قیاسات تم غلط شو ذکر خو ځوان د ما اخبار حاد مفید ځوان دین سره نا مفید یقین دی ما چا د کوم کتاب کې په دې بحث ته چې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله په حدیث باندې اتفاق وکړ څنګه دی او په او چې کوم ځای کې بحث یې راځي لکه نو بیا سکو مفید یقین دی سکو مفید ځوان ابن السلام مفید یقین دی ابن تیمیه مفید یقین دی تاسو نور مو اډه خلک نه دي د ابن حیات کلانی په نخبه الفکر کې راغلی دی وضاحت کړی مفید دی یقین دی بالاستدلال بالنظر ندی بالبدا دلته لفظي باندې یو بحث کړی دی چې عالمي صيغه شي تبذيل ده چې کوم وخت دنه معنا تبذيل مراد وي نو دې عمل نه کوي نو په دې من کې څه عمل نو دې د دې لپاره مقدر وبس عالمو په ذات دلالت دي عالمو نو دلته تفسیر وبس يعلم من ذل ينزل سبيله وعلم يقدر اکوپیان خو عمل کوي کوي فکر مما بسم الله علیه خو د هغینا چې یاد شنو د الله پاره باندې دا یو اعتراض دی چې پیغمبر خدا باندې اعتراض کوي اے رسول الله اسلام تاسو چې کوم سروي لال کې نه غخوري او چې الله په خپل ملک نه به تاسو نه خوري مرده نه خوري دا خو الله وجل دی او شرک پکې شته نه او ما اسمي عز وجل او ما تحبن به لا ټول پکې درنه کا د بل چا په نوم ذبح شینو یا په خپل مرګ باندې مړ شینو هم او یا د الله او د غیر الله نو شریک شینو هم هدایت بیا نو هدایت اخیرا راواله او باب الذبح بسم الله ومحمد مرداش بسم الله واجب کا محمد و حد ذات دیکھا مرداش بسم الله محمدا شامی زیلای ګورا مردار شو اچ بسم الله محمد شي اعراب بدل شنو رفع شو نو بیا مکروه شو نو شامی نه خلفی دا دغه زیلاینا دام حرام دي ځکه چې عوام په عربی نه پويږي نحو ته نور دي چې دا دا محمدون دي که محمدن دي او دا ټول مردار او ځین په دې وطن کې خوشته کتاسو په آیاتون د الله باندې ایمان لرونکي یې وما لكم سشه بندون کې تر او ایمان لكم سشه تاسو را الله تاکلو چې نخوري اما بسم الله لا غیر چې لا نو پیاش وقد فصل لكم ما حرم عليكم واضح کړی الله پاک تاسو محرمات د قران آیاتونه ګوره سوره بقره کې وای التل مې په مائده کې وای التل نو خبر غلط څه چې مخکې تر شعر لیکن چې دینه خبره چې الکه دلته پکې سم کړي او څه پکې مدانی وي او دا سره انعام دی د مکی دی د دین مخکې نه مائده شته او نه بقره شته نو قد تصلاحه په ماجی کې چې الله په سوره بقره کې واضح کړی الله په سوره مخ پرې شوی کدا سره یې کنه موستا په شانتي مکه څه معلومات نه دي مکه واجب دي لیکن چې وایي علاقه زه پکې دا مکی او مدني پیژنم نو مې وخت پس لکم مکه خو نشته نو ایمانی وایي په سوره نحل کې واضح کړی نو اعتراض غم رسته وي مې تلاوت ځان نشي دی او نزول ځان نشي په تلاوت کې ورسته دی په نزول کې مقدم بل ترجمه د چاکوم خو نه شمېلې وقد فصل لكم الله برته وضاحت وکړي فصل ما دي دا خدا خبر یقیني دا نو کیږي با نو الله برته وضاحت وکړي دا ترجمه ده وزمه په لطیفه ده ذکر چې الله یې خوري وې نه خوري او محرمات به تخیمه ترجمه راسو کنه اوس دا نه مال چې محرمات پکې کم دي او خون خو ټول اوس په ټول سم او حرام پکې شته خو ماته معلومات نشته دا اوس خبر کړی شي دا هم یو ترجمه ده کېږي چې تاسو دې راشي او تاسو وایي چې او دا به خسته وشو زما بل داخله ده یا خو دوی وای وقت فصل لكم الله تاسو ورته په جبه رسول او یا واځ کړی الله په سوره نحل کې واځ کړی او سوره نحل مقدم دی په نزول کې دینا یا په دې آیاتو کې روان دي دا ورسته په دې سوره انعام کې کله ورسته مې ترتیب نزول ترتیب تلاوت کې یو بوش البته دا خبره چې الله به درته خای او محرمات خوري هر څه خوري او محرمات په الله پکې خیر مستوخه نو اوس زخرما او حرام پرشتي او حلال زبر څه خورم دا ترجمه ټیک نه ده او الا مسئولتم دا اسلام منقطع شو لكن مسئولتم الیه او یا دسی وایا الله حرام کړی ما هغه حرمه علیکم چې پتا سو حرام کړی په ټول اوقات کې مگر په خپل استدلال کې حرمت نشته دی نو د مستحب و ان کثیر الذل او بخلق خلق گمراه کوي حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي او دې تغطت محللات محرمات کوي الى اخره بیا وایي په خلقو شات من بغیر علم دې دې علمنا د شریعت نه رستنی دې رب د شکر استا واقف دې تلابو زیاتی کوونکو وذرو ظاهر الاسم پرځای پداګ ګنا وباطنه پټه ګنا ما يعلن وما يسر جاهد قتادار بي انس او ما بالجوارح ما بقل فرلکی گنانا پلا سخفونا ظاهر الاسم بجوارح بالقل جبائی ظاهر اسم نکاح ما نکحابا پلار نکاح کرده اغا یا دا پرلوغ دا نصب بدفیلی ابن جبیر په دکانونو کې چې ناس کوي هغه سره ورته ظاهر الاسم شو او دوستانی نسی اتخاذ الاخبار باطل شو ما ټول پکې درنه د شان کوم تاسو کو د دې استادان ما پرست عطا او تاسو وي چې کوم شی حیواني کډوړی بسم الله په نه مې خورخه ولا تاكلوا مما هغه ډوړی بم نخوري هغه چې بم نسکي هغه میوه بم نخوري چې الله نو پیاد دی هغه خو دې تلاړ دوار سبل شو بسم الله پکې عام خلک وي خبره په معقولاتو کې ده کما هو المتبادر هغه حیوان چې متروک التسمیه وي نه غبنه نو په دې وخت کې بیا د شامی او د هدايه او اخرین باب الزوایا کې د حقایق او کتاب دغه په حواله باندې کله چانه بسم الله هي رسولا اغهم هدايه کې ګوره او دارنګه په کده وای چې بسم الله رسول الله او دا غدا خیال دي چې بسم الله ویل لازمي نه دي دا په کوي نه انوره مسله مالک وای عام خبر د مالک دا دا یو مسله خو زم سره صحیح مسله خو زم سره دی چې مترکو تسمیه ناسیان پاتې شي خیر لیکن یو قول دا هم دی دا په کتابونو کې نقل چې مترکو تسمیه مطلقاً بند ده که عمدن یو که سهوان وی په هر سلاغم بند ده نو دا پکشته شافعی رحم الله وايي چې متروک تسمیه عامدن یې کناسیان یې حلال ده او بسم الله ول مستحب کار دی خ کار دی که چاو یو خد لازم نه او ځکه چې بسم الله د هر مسلمان پرده کې ده نو بسم الله شته کنه حدیث دی غیر متراوینی بسم الله ته اسی پادشي نه خیر دی او مذهب امام محمد تفرقه بين العمل والنسيان قسم مذهب مالک دا شو او په دې وخت کې صاحب د هدايه د امام شافعي دا قول دی دا د اجماع نه خلاف دی دا مستثنی عالم دی هغه لیکلی چې خلاف دی خو دې دا خبره ټیک نه ده خلق شته چې مې پکې شته نو اختلافي مسلې وشته خو سره دا غینه پکې ماته ستو وي نظام په نیو متروک تسمیه عامدا خیر نه او صحیح او مالک ته منسوب کو احمد ته چې بت لکن بد شو او باب د شافعین هم یو قول چې دی که عامدا د شان خیر دی او د مالک نه روایت پیش کو د احمد نه پکې پیش کو وانه لفسق د شافین تفوس کې نه دا انه لکس دا حال دی عطف نشي کېږي لکه چې لا تاکلو جمله انشائیه ده او دا خبر دی او خبر په عطف په انشاء نه کېږي دا انه لکس حال شو او چې حال شنو معنا دا شو په داسې حالت کې چې کیسه کوي مخرا متروک التسمیه په داسې حالت کې چې کیسه کوي او کیسه کله سره آمدن فيه ابن کثیر راغلی دا خدا حال شو بیا و ان الشیاطین دا غلی عاطف نکیږي ما ان الشیاطین عاطف هم نکیږي کنه ځکه چې هغه جمله خبرې ده بیا وسکه پرد کې په خپل مسلک باندې بهر تقدیر او هغه داسي و انه لفسق حال دا فسق او متروک اسمه چې نو هغه فسق نشي ویل وې دا جمله مستانفه ده وزاننا نو دا مو اجهال دی او دا پیسق دی او شیطان وحی کوي بل ته القا کوي او بیا تلې دی تلې دی وذكر اسم اصحابنا تقول الشافعي مخالف اجماع دی ځکه چې مخکمو خلکو ویلو چې متروک تسميع من حرام ده ابن عمر حرام ده علي حرام ده احوال نقل کړی دي دراز کوي دي متفق دي ایمان راوړ په هغه طریقه باندې چې الله سموي دي او تنزیه او پاکه وګڼه د مشابهت مخلوقات نه ځکه چې الله فرمایلی چې مثلهم سو یې خلاف کوي فقط خالق السبيل لهم داعی مشران لارې پرې خو اقول زم فرق نشته دي چې هر کله د یو د قدم سمع او د بصر او د قدرت او د ذهن او د کلام مستولا ټول خبرې دي ځکه چې مفهوم د انسان مزي هغه دي ان کل غیر غیر ما یلیکو هغه ټول خبرې چې نقل کیږي نه هغه موږ تاسو د ذهن نه خو بهر دي کنه دا الله نظر څه مطلب دی قتل څه مطلب دی دانګ خندا وغیرہ دانګ حمله دانګ کوزیدل او بیا راغلی دی وګد کړی دی هغه لسان چې مشغول دي په علماء د حدیث باندې او مجسمه دي مشبهه دي او بیا خپل خبره پاتای دی بل کفا بل بل کفا الى کفا او واضح کړی دی وجوهن بین چې دا وګدول د جبو دا اس شنده دي په خپل خبرو کې غلط دي روایتن و دراتن او خطا کون خطا کیدونکي دي چې ائمه الهدى ته دي مطلوب دي دا یو حق ده چې صفات الله او اسماء الله توقیفي دي بمعنى چې موږ قواعد شرف آباد شوی دا بیان صفات کړې دي نو ځان له صفات نو جوړو دا یو بحث ته کوم پکې درش په تو سلو شپې ته دا وی مختصر یو بل خبره کوم تاسو نه کیو خو دوام شاسه د شرک خبرې اول عبادت ستوي شپې ته جلد اول انتها د عاجزه ته او دا انتها د عاجزي به شکل په جهت لري لکه ولا یا سجده یا دینت لکه یو تی په دې سره تعظیم د عبادت د خپل مولا لپاره لکه بادشاہ لپاره چې خلک تعظیم د شاګردان د استاد کوي او دا ثابت چې د ستړي نشي سجدي خو ثابت دي پرشتو کوي ادم ته دستړي نشي دارنګ نبی یوسف علیه السلام کړی او سجده او چت پر تبر تعظیم ده دا بیا چې د عبادت شي خو بیا خو کفر دی نو څنګه ولا دلته فرق پنیت دی که پنیت د عبادت وي نو کفر شو که پنیت تعظیم کفر نشو کله دلته په یو خبره زمانه مولانا صفی الله پر ټلیفون ته پوښت کړو چې مولانا عبدالرحمن صاحب سجده تعظیم کفر نه دی څنګه مطلب دی ما ورته وضاحت کړو له تاسو هم دمه الله مشانی او دور مختار په پنځم جیل کې دا مطلب کړی دا صدر الشهید سی بوای نه حاکم شهید چې سجده مطلقاً کفر نه دی البته ترخصیو مطلق کفر دی او بیا دا ابو منصور ماتريدي که تعظیما نو کفر نه دی ګناه کبیره ده دلته که عبادت نه کفر دا مې دا غته ویل دا تاسو ته موږ وضاحت وکړو دا شی وګوره اوس دا وضاحت چې د عبادت ته او د تعظیم لري څه مطلب دی نشاته دین د بحث کړل دا ځان یاد وای فتنقیح عاجزی د یو تن بلتا په دې کې سره بدن کمزوري وګڼي په بل کې بقوت وګڼي په ځان کې بس پکواله په بل کې عزت او ځان نه به عاجزي او د بل نه به عاجز کول او انسان ځان خالي کی او خپل ادراک خامخا پويږي چې د طاقت او د شرافت او تسخير دی اندازه لګول شي دا یې خبر کړی دا غینه پس نو دو مرتبه یو مرتبه ځان لپاره او ځان ته مشابه ما او تا وغيره او یو مرتبه دا چې هغه جګړه د حدوث نه او د امکان نه بالکل منزه لري الله یو عزت الله دی شرافت الله دی مسخر کول د الله دی یو زمون استاد بیا نقل کوي چاته چې منتقل شي د دریوچت ذات نه څو خصوصیات لکه علم په غایبات باندې پټ شی دی او تاسو علم دی کله د لیدو په شکل دی کله د مقدمات په ترتیب دی کله به سوچ به فکر شي راځي کله په خوب کې راځي کله الهام په شکل راځي او بل دی علم ذاتی چې کوم څوک عالم دی او دا غږ تقاضا ده د بل نو تندازي ویلي په خبرو باندې ما او تا عالمان دا الله تعالی دی خدا پندو ترکیب مقدماتو حدث او منام الهامات بل دا الله دی نه حاصل کړی د مچاور کړی دی دا رنګ تاثیر په بل کې تدبیر په بل کې مسخر کول بل پرته چې تاسو یو راځي د اسباب د جوارح د قواو په استعانت باندې یا د ګرم او د یخ په استعمال باندې او بل راځي د معنا د سمانی پیدا کول سکیفی اسمان نشتری سا اسباب نشتری لیکن ما او تاته کوم د اسباب نه نکو او الله پاک بلا اسباب کوي لکه څنګه چې وایي انسان کاسب دی او الله خالق دی نو کسب مخکې ما ویل شي بس استعمال د حواسو استعمال د جوارحو شي او تقدیم من خالق دی معنا د اسباب نه بغیر دارنګ عظمت او شرافت او قوت د مرتبه لري د بادشاہ چې کواله رعیت ته داغه ما دولت داغه چې کواله دا یو استاد په نسبت شاګرد ته دین د عزیز په اصل مرتبه کې برابر دی او دوی هغه د الله په او سسته نو په تحقیق د جراف کې حتی چې یقین ته وشي چې کار کوونکي په ختمېدو د لړۍ د امکان واجب ته بل چا ته محتاج نه ما او تا زدا کار زګه کومه د پلان کې په وجه او څه کې د پلان کې په وجه او پلان کې د پلان کې په وجه خو اخر کې رسېږي الله ته چا په وجه نه او الفاظ مستعمله په ډول مرتبه کې نږدې نږدې دي الفاظ مستعمله د الله په مرتبه کې هم او د بنده نږدې نږدې نو ریزي محمولې رسول د شرع الهیه به محل الله تعالی علم دی نو هم او ما تعالی علم دی نو هم نو دا الکه یو شي او دې انسان واقف شي په یو اثر باندې سادي د بعد افراد انسان نه یا د ملائکه نه او هغه بنی آدم لکه دې شي نو هغه شرافت ورکی هغه پاکواله ورکی او هغه ته تسخير الهي د الله پاک په شان دي خلق مسخر کوي او دی په مرتبه وچته کې نه دا روان دی روان دی روان دی نو په دې لحاظ تر حقیقت الشرک یو مخ یو ایمانی مخ ویلې دا یو مخ ویلې ځاګنه پس حقیقت الشرک چې اعتقاد انسان په بعض خلکو کې چې دا اثر عجیبه چې صادر دي د پنځه دا ذکر چې په دغه صفات د کمال چې په انسان کې نو اقرار لري اما ان مصدر بكوني متصفا بصفه من صفات الكمال مما لم يرد بجنس انسان بل يختص بالواجب مخکې ما څه خبرې کړې بیا درته وایم کرامات شته معجزات شته هر څه شته دا کار څنګه وشو بعض خلک په دکې د الله صفات منتقل شوي الله ولا تشي ورته مرتبه ورکړي دا دا بیا څه شرک که سجده ورته کې په دې بنیاد باندې لکه څنګه چې الله بلا اسباب بلا کسبونو پلان کې ته څه کول شي مال ورکړي دولت ورکړي عزت ورکړي پلان کې کار کوي دقه چې پلان کې کوم دي دا شرک شو دا مثلا بیا انتخاب عجل کوي وعمله معاملة العباد مع الله دا الشرك شو اکه په دې معنا باندې کې چې الک بل قدر دې استاد دې نو اگر چې سجدي هو ورله ته باندې شوي خو یې څو سره لاغی نه ته سید عزت او قدر کې په دې بنیاد باندې چې دکې د الله صفات دي خو دې د اسبتهم الله سم مرتبه او عزت ورکړي دې او عزت ترکه نو شرک نشو دې مثال ورکړي وکاله اقول فتحات العلم عليها یو قوم ولې سجده کولا یو مچتا او لکه یې شو کوله اطراف نشو کوله ما وکتل چې آیا په دې کې شرک شته کنيشته آیا دې د عبد الرحمن په شان دي کنه ما یې دا نه دي دې مچته چې قبله ویل ده او دا مرتبه تذلل ته الله کې سره نه ده په دې وخت کې ما لکشو په دې علم باندې او زه پوه حقیقت توحید او د شرک او هغه به ته معلومه شو چې شرعي لید دا غیر شرک دی او پوه شو چې عبادت د تکبیر سره تعلق دی وعرفت ارتباط العبادت بالتکبیر چې کله چا په دې کې ناس نه چې دا پلان کې نیک صاحب دې مال زامن راکې لون راکې مال راکې دولت راکې عزت راکې سوچ الله ورته هغه مرتبه کې الله خو دا او دې ته سجدي کې نشو سجده عبادت شو شرک شو اکه دا مرتبه په دې کې نه اسی عزت او قدر کوي نو سجده خو ما تاسو یا کفر دی یا نه دی خو سجده خو حرام شو لیکن کله قدر سره په دې بنیاد کې چې د عزت او شرافت ته الله ورکړي خو هغه مرتبه نه ده نو به شرک نه دی سپوږ شو په هغه سجده عبادت سجده شرک منقتی هر څه کې په کوم بنیاد کې چې په دې کې الله د صفات دي شته خو صفات الله وکړي خدا غا تسبیح او بالجوارح دي او دې ته کوي نه هغه دي چې الله سره دي مشرک شو عشان یې او شو په خبر باندې دالي مزه شو نو بیا راشه لکه څنګه ولا شاسه په خبر نو ورنه شنو نو څه وره تمها دي بس دې کول بوتان اسطور راغ من هذا دينا لا تسجد الشمس والقمر رسول الله او اشراق په سجده متلازم د اشراق په تکبیر سره څوک سجده کوي نه د تم تکبیر سره صلی او توحید د عبادت حکم د احکام د الله په دې کې ادیان مختلفي یو وخت یو شان کې بل وخت بل شان دل دې مطلب خود غیر الله مده حایل کې دا مری جوړ کا دا پکې مالدار کا منخت دې کول او دا غي نور جوړ جوړ جتنا اسماءهم او دا حتی سماو بعضی تغیراری چې علماء او تا پیران ته پیسې چې دې کوم شي حلال کې حلال دي کوم او دا خبره غلط ده اتخذوا احبارهم او وجه علاج تحریم تحریم عبارت از ترکیب نه نافذ الله چې تحریم ته تحریم بنا دا چې ودی شي کوم ملکوت کې پلان کې کار دي شي پرې نیول کې شي پرې کې دا الله کار دی یو نسبت تحریم تحریم دی پیغمبر خدا ته معنا دا ده چې دا علامه قطعیه ده چې پیغمبر حلال دی الله یو علامه قائمه کړي تحلیل ده الله دلته تحریم او مجتهدین ته دی روایت شرع دی بیا روان دی دغه تقریب اسلام ته ستوته حلالې به کولی یا د زبایح څخه کې د غیر مخله د اسماعیل او یا د هغه خاص مقامات کې بذات الانصاب المخصوصه چې دې پلان کې دلالت نه ګویا کړه پلان کې شو موږ تاسو ثاني وایو ثاني ورته وایو درګاهونه ورته وایو دا ټول حرام با یعنی لري چې په سوای پر خود البحر تقرب من الله شرکاین ځان دې ذکر شرکا او تا چې دا دغه ایمان الله د حفظ با یعنی دا دی باید خاص ته فوناس کی چې دا اسماء مبارکه معظمه دي او په دې سره قسم وکړي چې په دغه باندې د مال دولت نه محروم کی په ټول باور ستا قسم په کاغذ هغه دا مخره ولی دا دا الله پاک د مال دولت نه کی ځکه دای پرې دا ټول فلا يقدمون ذلك پوهیږي په نه خبر پوهې یو سید التوی چې په قران کې څنګه کوم غرم ده په پنځه ده خو نه په جمعه کې قسم خوري وایو نو د پلان کې بابا په سینه ته قران ته قسم خوري نه په جمعه کې خو سوال کوي نه کوم دا ټول مسله دا چې دې په ځین کې دا نه چې د مال دولت د د پلاس کې د پلان کې پلاس کې دې نه هو وکړي پوه شو کنه نبی وجه په وای من حلب الله بکر اشرف بعض محدثین وایي چې تغلیظ زهل دی زدا سره زما چې یمین منقده او غنوس په قسم بغیر الله باندې په دې هغه باندې چې ماته نقصان رسول دا کوپر دی اسی خبر کوي خو غیر تغلیظ بعض کې حج غیر الله لپاره په دې تاسو پوهیږئ نه پوهیږئ یو حدیث ته په مسله کې لا تعمل المتی لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد بخاری کې مسلم کې نور کتابونو کې شد رحال نشي کې سفر نشي کې مگر د جمعتون ته مستثنا منه نشته دي لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد کله ته سفر نه کوم راځي شو په دې مسله کې د مولا القاری و غیره و غیره شیخ عبد الحق وی لا تشد الرحال الى مسجد جمعات تنو ته مزي او نور مقامات ته ګرځین دا کې پکې نه دي شاو الله چې کړه تاسو بخاری وایي او د بخاری یو درشمه صفحه مقدمه راوړو ان پاکي کې زما په مسجد دلته مستثنا منه موضع دا پکې د شاسې بحث نو سودان هم موضوع شو ته دا اعتراض کوي چې خلک رواني تجارت لا نه خو د مو خو لا شد الرحال الى موضعي دا عزت مقام خبركم زه خو التزم پیسې ګټم زه خو د پلان کې کاغه ملاقات لزم پلان کې کې رشتہ کوم پلان کې دا ځان له شریعت ځان په نیت عزت باندې یو مقام دا خبره غلط منه شاسې داسې وي ها په دې وخت کې تاسو سره اثر ملکی على التاج السکی موجود نو ډېر ګل حدیث مو موجود شي یو حدیث پکې راځي ابو سعید خدری یو پکې بل حدیث ته بصره بن بصره یو حدیث پکې د بل یو سړی څنګه هر څو درې څلو حدیث نقل کړي او په حدیثو کې یو سړی وایي زه تلو مچر تلو وي زه اوس دغه تلو مدا موسی علیه السلام چې کوم دې خبره کړل تو تلو یره که زما سره مخکې نشي تو ته ونه تلې تو حکومت نو کنه څنګه دا حدیث دمه لا ته امتی یو الصحابي خاموش شو وین کې صحابي خاموشو چا چې وګورم خاموشو نو خبرې مو په دا ټول وغیرہ ټول په یو بل په پرې مدینه معلومه شولا چې مستثنا من وصدا موضوع پس تا اعتراض کو دا جواب ورکړو سفر لذي تجارت لذي بل لذي هغه مقصد قصد عزت مقام نه دی نو دا هم یاد لوا بیا وای الته بیا بحث کو سو کوی دا ادم بابا نه شعر سو نه شعر تی دی نه شعر شعر ادي شي مولانا روح المانی علم کړي مولانا شرف علي کړي خدا صغیره غوند خبره ده دغه وجنه پیغمبر خدا بل خپل مرګ نوم بدلول عبد العزى عبد شمس عبد الله عبد الرحمن ته مشفاده اشفاری او قوالب الشرك طريقه الشرك قوالب دي فهنا اشهد عنها لكونها قوالب 62 صفحه د ریزش او تحریمات تحلیلات سجده دا غیر مدتونه خپل هغه ته اوازونه کول دا غیر مونږه ډول دا ټول الاله کول دا ټول دا می 62 او 63 کې 125 صفحه ته بل جاءوا تبعون ظل من تبعون لكن كان من زندقتهم دلته سړي فرشتي دي ارواح دي د زمکه تدبیر کوي غټ غټ کارونه الله کوي او واړه واړه دوی کوي لکه ما اسمان او مکه وغيرها او دا واړو د دې عابد د اصلاح خبره من اصلاح حال العابد في مال لا قوس نمشي له او اولاد بچو او مالي وشبهوهم بحال الملوك ودار بعد شان پر مشابه دي ملك الملوك شفعاء ندما د بادشاہ بادشاہ ته خوشاله شي وې دغه علاقه ستاسو او کله زمانه راغی واپس کېږي مطلب مریضان بته جوړي ته یو بته لري کې تر د دې بته لري کې پلان کې کار بته کې پلان کې بته کې نو کومه د نواز سم یو نو دغه وشبه بها الملوك لسلم الكلين بها الشفاء والدوام اسم السفر ومثل ذلك ما نقل بالشرائع دلیل دا دی چې والمدبرات امر خوشته کنه او د مقربین دعام قبلي دا اختیار شو دا لکه د بادشاہان تصرفات دي او د شکل قیاس الغائب على الشاهد او الفاسد غائب شي په حاضر منځ قیاس کوي ما تاسو د دې کار کو کوي نیکان صالحان چې کوم کار کوي نو کار دي نه دي خو دعا کوي دا ټول خبرې بیا تر کله په لوان ما شپ حل او حرم دا ټول یادوا 125 صفحه جلد 1 حجت الله البالغه سلس می پوکړي او دا غلې پر زما طاقت رسیدل شنو افغان شنو سبب ته خو ځان او کول ګره ګران دی دا زمون دی اهل علم دا د سمره له ور دي نو په لوان ځان شي پوکوله او دا چې کوم شران عالمان دي لکه داخله ماشو دی په دې خپل نو په دې وجه باندې دین ته دا وضاحت وکړو چې دا خبر داسې ده د دې حجت یو نوکر دی یو خادم دی وکړه او انسان کاسب دی خالق نه دی او خلق ورشي بلا اسباب او تکوین او کسب بلا اسباب ما او تاسو دا کسب کو دعا وکړه کوته دعا سبب دی او ما سبب اسباب خو زموږ د کار شو نه دعا شي سبب دی سبب څه وایي دا غنه پس مسبب غالبا راځي ته تر څه ته کار وشي ځکه کله چې تاسو کار کې استاد لري کوم معلومه ده د ستا کار نه کنه که سبب دی خو ته ما څه ته بلم څه ته کنه دا سبب دی او بیا د امام الله القاضي نو په دې کې حکمت سي چې نه سره په پوښي چې زما د عبادت الله سره مقبول دي نور ملي زیات شي او یو کما په یو صفحه مولا القاری سر په قبر کې لیکي حکمت پکې ده دي جوزجان سی بوي چې دې په دې پوښ زما د کار الله سره قبول دي نور ملي زیات شي او بیا ویل یو بل سری بحث کوي طالب د استقامت شه او طالب د کرامت مجوړ ده او بیا وای امام غزالی چې زر کرامات د استقامت نه قربان کرامت خو معلوم نشته استدراج دی کدا د الله پاک سره قدر دی کدا د ما د استدراج مسله ده او استقامت خو خو صفت ته پستقیم کما امرتا او بیا وی صحابه کرام او نیکان صالحان دې دي شي په استقامت او کرامت سره دا ټول خبرې پکې اړه وا مولا لقال